وګرځي هغه علم چه کوم انبیاؤ طرف ته وحی کیږي هغه یو مشخص متمثل علم شي وامتزج بهمت هذا النبی ودعائه وقضاء الله تعالی بالنصر له او ورسره ورسره د هغه نبی دعاګانې د نبی قصد او د الله تعالی فیصلې د نصرت هم ورسره شي دې تعلیماتو د انبیاؤ سره فتأکد وتحقق نو دا علوم الانبیاء متأکد او متحقق شی نو دا دی دی تقاضا کئی چی انسان اعمالو باندی دی چی وی جزا وی گوره چیرته په ځناورو پاره دونه انتظامات دی لا نو ولی به هغه مقصد دا دی چی مکلفی اوښتی غټی کنه لیکن دونه انتظامات نظام چی د چور انسان پاره خدای پاک روان کړی دی نو تاسو رشته ووایو چی دا یی بلکل په عین الیقین سره درته ثابته نکړه او دارنګ مجازات من جهة الملأ الاعلی او بل مجازات من جهة الصورة النوعیة دا چلور وجوه دی مجازات شو اوس دی چلورو وجوهو دی مجازات تر ته دی مقصد دا دی چی احکامات بیانوی احکامات خو په دی کی دا دوه اولنی قسمه دی مجازات چی کوم وجوه دی چی مجازات من جهة الصورة النوعیة او بل هغه مجازات من جهت الملأ الاعلی دا هسې ده طبعا دلته ذکر کړي دي شاه صاحب دا مقصود بالبحث نه دي مقصود بالبحث دا وروستني دوه دي چي مجازات من جهت الشریعة المنزلة او بل مجازات من جهت من جهت تعلیمات الانبیاء دا مقصودي دي دا دوه دا دوه چي دي مقصودي دي. او هغه مخکینی مجازات خو قبل الانبیاء متحقق کیدای شی چی انبیاء نه یی او دودی مقصد داده چی دو په کړو وړو باندی دی چه وی سزا جزا وی خو لیکن دا وروستنی مجازاتونه دا به بعض بعد بعثت الرسل متحقق کیږی وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا نو دا وروستنی قسم مجازات دا به وروسته متحقق کیږی چی کله رسول دنیا ته راشی او د اولنی دوه قسمه مجازات آن خود دې تقاضا کوي چې که بالفرض والتقدیر رسول دنیا کې نه وای هم بیا انسان که مکلف وای پروا به نه وه ځکه مقصد دا چې شاه صاحب په دې کې رای داسې داسې کنی شاه صاحب اشعری ده په علم کلام کې په علم کلام کې دی اشعری ده ماتوریدی نه ده حالانکه د اشاعره مذهب دا ده چې مقصد دا ده چې د حسن او قبح په اعمالو کې دا شرعی دی فقط البته د ماتریدیه او مقصد د معتزله رای دا ده چی عقلی دی خو بیا دونه قدر فرق ته چی دو عقل حاکم درجه کی بولی مونږ معرف قدر درجه کی بولی ځان له مسله د حسن او قبح سره د دلایلو مسلم الثبوت کی به بیا مقصد څوک وایی او څوک پاسی دغسی په تیر سی خو چی دوره پته یی درته چی دا د یو اصول فقه کتاب د مسلم الثبوت دا ډیر علم ده ځکه چی دینه بعد داسی راځی چی دا پته به نه ورته لګی جا به وایی چی دا مسلم شریف ښایی که دی سلم په نام کی خطا شو سلم ته مسلم ثبوت ویلا که څنګه چی دوره پته لګی چی دا دی اصول فقه کتاب ده دا ډیر علم ده ځکه چی داسی وخت روان ده چی بیا به اخیر اوس په استزیوره دا کتابونه به په دوره حدیث کی ولی وایی به دا نور کتابونه څه دی ګران دی نو تاسو به ان شاء الله العزیز که زده مو یی کنه نامونه خو مو دی کتاب اوس ده دی پکی شریک سلی یو نو دا به تاسو به بیا دی خپل وقت مشارون الیه بالبنان یو چی عرب دی دا کتابونه ویلی دی څو خلک به درځی ملاقاتونو ته ان شاءالله العزیز او به وینو چی تاسو کله سپین ږیری کیږو هغه دی هغ وخت طالبان به بیا ملاقاتونو ته درځی چی دغو دا دا کتابونه ویلی دی دا خو چی کوم نامونه مخلوق ته ورپسی شی المجازات فطرة الهیه دا مجازات دا فطرت الهی ده اما المجازات بالوجهین الاولین دا مجازات پا اولنیو دو وجو سرا ففطرت دا یو فطرت تا فطر الله الناس علیہا خدای پاک پدی باندی خلق پیدا کړی دی ولن تجد لفطرت الله تبدیلا ادی خدای فطرت کی څه تبدیلی نی دی خدای په سنت او طریقو کی څه تبدیلی نی نو په دې باندې خو فطرتاً خدای خلق پیدا کړي ولیس ذلک الا فی اصول البر والاثم وکلیاتها دون فروعها وحدودها خو داسې قسمه مجازات چې وي مجازات دا به په اصولو د بر او اثم کې وي او کلیاتو کې به یې په فروع او په حدودو کې به نه وي ځکه مونږ مذهب دا ده چې که انبیاء نه وي رستولي سوي یو سړی شاهق الجبل وي د یو روایت د احنافو نه دا د یو روایت ځنی محققین په دی دی چی یو شاهق الجبل سړی په غره کی اوسی احکامات ده ته ندی رسیدلی نبیان ندی راغلی بیا به دی په هغه اصولو دی بیر او اسم باندی چه وی مکلف وی یعنی په نفس ایمان او کفر باندی به چه وی مکلف وی دی تپوس په ده نه بیا کیږی چه تا اسلام ولی نه راړاو او تا مقصد دا دی چه کفر ولی کاو دا تپوس په ده نه کیږی او باقاعده به په دی معذب وی ټیک په هغه فروعی مسایلو باندی به معذب نه یی نو دا اولنی دوه قسمه مجازات چی دی دا به په هغه اصول البر والاسم وی او دا به په هغه کلیاتو باندی وی په فروعو او په حدودو به نه وی او د دوهم قسم مجازات به بیا چی وی عام وی شه جی په دی مسئله کی شاه صاحب هم مونږ طرف ته هغه کړی ده میلان ماتوریدی یو طرف ته چا مسلم ثبوت ویلی مسئله پته به بیا بالکنها بالتفصیل ورته لګی چا نه ویلی هغه ته به لږ لږ دوره پته ورته لګی چی چه حسن قبح یې سره یادول شی وهذه الفطرة هو الدین شاه صاحب هر فن ته پکی لاس اچوی ولی هغه خو دا یقین وو شاه صاحب ته چی دا خو طالبان داسی وخت په راځی چی دا به نه وایی وهذه الفطرة هو الدین الذی لا یختلف باختلاف الاثار ادا هغه فطرت تا چه هغه دین ده چه دا په اختلاف چه آثارو سره په دی کی اختلاف نه رادرومی اصول او نه دا مراد چه دا دی ټولو ایک یو شی دی دی ټولو چه دی یو شی دی والانبیاء کلهم مجمعون علیه او انبیاء ټولو په دی باندی اجماع ده کما قال تبارک وتعالی ان هذه امتکم امة واحدة ته امة واحدة دا تا تاسو دا امت چه کوم دی دا امت واحدة دی یعنی ټول په اصولو کی چه دی سره متفق دی متحد دی اوس بله مسئله مؤاخذه متحققه ده مؤاخذه به کیږی مؤاخذه به کیږی دا متحققه ده شه جی نو قبل بعثة الانبیاء او بعد بعثة الانبیاء خو قبل بعثة الانبیاء به مؤاخذه په هغه اصول البر والاثم په هغه ایمان او کفر په دې غټو مسلو باندې او بعد بعثت الانبیاء به په هغه ټولو شرایعو باندې بیا یی چی څونه فروعی مسایل دې خلقو ته رسیدلی دی المؤاخذة متحققة وقال صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی دا دے ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اولی الناس بعیسی ابن مریم کله دی حدیث کی ځنی الفاظ یعنی بلفظه نر نقل کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زه اولاد خلقو یو تعلق لحاظ سره عیسی علیہ السلام سره په دی دنیا کی هم او په آخرت کی هم قالوا کیف یا رسول الله قال الانبیاء اخوة من علات د انبیاء کرام دا ټول دی یو پلار چی دی زامنو غوندی دی یعنی ایک یو شی دی سره وروڼه غوندی دی و امهاتهم شتي او امهات تی دوی چه دی آ شتي دی یعنی مقصد دا دی چه متفرق تی یعنی هغه د دی شرایع چه کوم دی هغه متفرق تی شه جی نو دا مسئله شوه و دینهم واحد او دین د دوچ د یود دا د مسلم شریف روایت تا باب فضائل عیسی علیہ السلام کی ذکر کړای دا الانبیاء بنو علات دا بنو علات تی یعنی دی یو پلار زامنو غوندی دی ابوهم واحد و امهاتهم شتا والمواخذہ علی هذا القدر متحققۃ قبل بعثت الانبیاء و بعدها سوا او مؤاخذه په دغسی امورو باندی په دونه اندازی که مؤاخذه په د اصولو د بیر او اسم دا متحققه ده که قبل بعثة الانبیاء هم او بعد بعثة الانبیاء هم په دی باندی به مؤاخذه یی المجازات مختلفة باختلاف الاعصار اوس مجازات به مختلف وی باختلاف الاعصار بیا د هری زمانی مطابق مقصد دا ده چی هغه که به مجازات کی به اختلاف راځی ولی مقصد دا دی چی هلته به د آدم علیه السلام په وخت باندی خپل خور سره نکاح کول ټیک وو نو چی چا کړی یی ښه بدله به ورکول کیږی اوس ناروا ده چی څوک وکی بده بدله به ورکول کیږی داسی کیسی دی مخکی شراب څکل ټیک وو لا نه وو ممنوع شوي هیڅ پروا نه وه په بیا وروسته منع شو اوس په بده بدله په ورکوله کیږي نو مجازات دا مختلف دي باختلاف الاعصار د دویم قسم وال واما المجازات بالوجه الثالث فمختلفه باختلاف الاعصار وهي الحامله او دا اختلاف اختلاف ته دا ضمیر دی مؤنث راجع کیږي دی مضاف الیه نه تانیث اخذ کړی دا اعصار جمع ده په تاویل د جماعتون سره دا مؤنث په حکم کی نو مضاف ورنه کسب د چا کړی ده تانیث کړی ده وهی الحامله علی بعث الانبیاء والرسل او دا اختلاف چی دا د اختلاف تی شرایع او د اختلاف تی آثار او اختلاف تی استعدادات دی امتونو دا باعث ته په بعثت تی انبیاء او رسل باندې چی هر وخت سره دی مطابق هغه سی چی وی نبی او رسول خدای رواستای و الیها الاشارة فی قوله صلی الله علیه وسلم او دی اختلاف طرف ته اشاره راغلی ده په دی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم کی دا حدیث ما مخکی تفصیلا تاسو ته ویلی انما مثلی و مثل ما بعثنی الله به چی دی ما مثال ادی ما اغا نورون انبیاء چی کم ما غند خدای پاک رستولی دی د هغه مثال داسې ده کمثل رجل اتی قوما لکه یو سړی د قوم ته راغی فقال ورته وی ویل یا قوم ای دما قومه انی رأیت الجیش بعینی زه په سترګو باندې وینم چې هغه دا فوج تر باندې روان ده و انی انا النذیر العریان او زه تاسو لپاره نذیر عریان یم دا نذیر عریان دا یوه محاوره ده دوی به استعمالوله مخکې به په عربو کې چا داسې غټه حادثه به پیښه شوه نو لا به چا په قوم باندې ډکیتی واچیدله نو یوه کس به منډه کړه بل قوم نه به یې چې امداد غوښته بیا به لنډ لغړ شو او کپړې به یې وشلولې کله به یې اوښې ته غوږونه ور پرې کړي وه په هغې اوښې به ودریده او نارې به یې کولې نو دې ته نذیر عریان وایی بیا به خلک پوه شو چې دا خو څه غټه حادثه اچانک پیښه شوې ده بس هر سړي به توره اخیسته غیشي منډه به یې واله چې کوم بزدله وه هغه به په کور کې غلا کیده. و انی انا النذیر العریان فالنجاء النجاء نجات پکار دا نجات تاسو ځان بچ کو ځان بچ کو ځان فاطاعه طائفة من قومه بیا یو ټولی ولګی د ده نذیر عریان ا د دې سړي خبره چې کی ومني فادلجو شپې شپې درته روان سی فانطلقوا علی مهلهم هغه خپل ورو ورو روان یو ځای ته څه سي ورسي فنجوا نو دا به نجات مینده کی وکذبت طائفة منهم او بل ټولی ورته وی چی پریدوه خپل بیټکانو کی ناست دی ماسخوتن ګپونه لګی بیا خپل وده شوه فاصبحوا مکانهم نو هغه په خپل ځای کی هلته ترته سبا که طالب وو چی خوب ورسی که بیا کنډه په رچدله ځی نو اوس وال خو ښه دی بیا چی دا هسی مځمکه معمولی خوځی سمی منډی وهی څوک له هغه نه واچی جی دی پړیو نه ښه جی فاصبحوا کنه مخکی به طالبان ډیر لټان وه فاصبحوا مکانهم بیا دو په هغه مکان کی سبا کی فصبحهم الجیش چی هغه جیش سحر تر تمینده کی هغه لښکر پریسی دو په کورونو کی چی لاس تړلی یی ونیسی فاهلکهم واجتاحهم بیا هلاک کی دوی لره او استیصال بیخکنی یی وکی دک شان خبره ده فکذلک مثل من اطاعنی داسی مثال دی هغه چا ده چی چوک ته ما اطاعت وکی فاتبع ما جیت به بیا دی اتباع دی ما جیت به وکی نو دا کامیاب شو ومثل من عصانی او مثال دی هغه کس ته چه چوک ما نافرمانی وکی وکذب ما جئت به من الحق او چه کوم باندی ما حق باندی راتګ کړی ده دی هغه تکذیب وکی نو دا دی هغه دویم قسم مثال ده نو دا خلق هلاک سول او ځانونه یې څه کړل تباه کړل و کشف الشبهات او چی بلکل هغه شبهات لری وی ځکه نبیانو ته خدای معجزی ورکی چی چا کی دا شک قدری پاته نشی چی ودره دا به نبی وی که نه به وی چی بیا دده تعلیماتو کی سبا شک وی و صحة التبلیغ او تبلیغ ښه متحقق شی ښه ټولو ته خبره چه کئی ورسئی نو دینه بعد چی بیا نه منی بیا به دو پاره هیڅ دلیل حاصل نه یی فللہ الحجة البالغة الله تعالی پاره به په دو باندی چه وی حجت بالغه یی او ځکه خدای پاک چی یو قوم هلاکوی نو دا دونه ورته اتمام حجت په وکی چی کوم هلاکوی چی عن بینتین هلاک کی او که کوم ته نجات ورکی سعادت ورکی چی عن بینتین ورکی لیهلک من هلک عن بینتین ویحیا من حی عن بینتین عن بینتین چی ایغا تا مقصد دا دی چی یو دلیل دلیل نه بعد مقصد دا دی چی که سعادت ورکی چی دی خود دلیل نه بعد سعادت او که بیا یو قوم هلاکوی چی ښه اتمام حجت او دلایلو په شوی هغه با دی چه کی هلاک کی چی بیا سبا هغو ته دونه قدر ګنجایش پاتی نه یی چی آ خدای پاک سره هلته مناظره شروع کی چی مونږ خو به منلی وه خو کاش که مونږ ته پته وای او د دی په افادیت باندی مونږ خبر وای او داسی وای ځکه خدای پاک انبیا رستی لئلا یکون للناس علی الله حجة چه خلقو پاره په الله تعالی باندې څه حجت پاتی نشی او حجت صرف چا پاره پاتی شی په خلقو باندې الله تعالی پاره نو خلقو پاره به حجت نه یی بل بللّٰه الحجة البالغة بلکه الله تعالی دی پاره به حجت بالغه یی په خلقو باندې چه ما ځکه مکلف کړی یو چه ما درته د تکلیف ټول اسباب آ برابر کړی وو. تاسو په دې خبرې پوه شو شه جی دا بل فصل به بیا ان شاءالله باب آئنده فرصت کی وایو دا کی بیا څه عجایب شاه صاحب ذکر کئ بس دا څه حد پورې ډیر اهم بحثونه دي ډیر زیات ورسو بیا اسانیږي چې کله اسرار شروع شي اللہ الرحمن الرحیم باب اختلاف الناس فی جبلتهم المستوجب لاختلاف اخلاقهم واعمالهم ومراتب کمالهم دا باب ده په بیان دی اختلاف دی خلقو کی فی جبلتهم په جبلت کی خلق په جبلت کی او فطرت کی یو بل سره مختلف وی دی چا جبلت او فطرت يو نامونه يي د بل جبلت او فطرت هغه بل نامونه يي المستوجب لاختلاف اخلاقهم او د اختلاف په جبلت او فطرت کې دا بیا مستوجب وي اختلاف فی الاخلاق او فی الاعمال او فی مراتب الکمال لره ګوره د خلقو د انسانانو عوام په دې باندې پوهیږي غږ وکړي وایي ټولې خو ګوره د لاس ګوتې برابرې نه د لاس ګوتې برابرې نه نو دا انسانان چې مختلف قسمه اخلاقی چا اخلاق ښه وي چاول بد وي څوک سخت مزاج وي څوک نرم مزاج وي نو دا مختلف اخلاق دارنګه مختلف اعمال دارنګه مختلف مراتب د کمال صلاحیتونه استعدادات چه په هغه کمالات مرتب کیږی نو دا اختلاف دا د چا د وجه نه راغلی وی دا د هغه جبلت اختلاف د وجه نه راغلی وی چه انسانانو جبلت د انسانانو فطرت په هغی کی اختلاف وی نو دی وجه نه دی په اعمالو اخلاقو او مراتب الکمال کی هم بیا چه رئیسی اختلاف رئیسی لکه مثال په طور باندې تاسو عام محاورې کې وایو کلاس کې لس کسان وي نو یو کس وی هغه پکې منډه کې پټ شي سبق پریدي نور خو سبق شروع کړی یو دوه درې پکې تلوفر شي نو استاد ورته څه وایي پرېږده د دغ فطرت چه دا خبیث ده د دغ سړی فطرت خبیث ده زه اور لا مقصد دا ده چه مخکی دو دغه سوا نور روڼه او هغه دغه شای او بیا به پټ شو بیا به د ده فطرت څه ده خبیث ده نو دا هغه فطرت وی جبلت وی د دی په اعمالو اخلاقو او په دی شیونو کی چه وی اثر وی یو تربیت وی او یو فطرت او جبلت وی تربیت عارضی وی کله چی دی تربیت او دی فطرت مقابله راشی نو بیا فطرت او جبلت اپ تربیت باندی غالب شی تاسو هغه مفید الطالبین کی دا کوم هغه واړو کتاب کی کیسه ویلی و دی هغه دی منګکانو او دی پیشو والا چی دا پیشو ته تربیت ورکړی او هغه شمع یې په لاسونو کې وه لیکن چې کله یې منګکان ورته پرېښودل رکنه هر شی یې وغورځول او هغه پسې څه کړه منډه کړه ځکه فارسی کې مشهور متل ده جبل گردد و جبیل نمی گردد چی غر با دا دی حدیث چی دا کم وسوایو دی ایغا یو قسم تشریح ده، جبل ګردد و جبیل نمی ګردد، غر به له ځای نه وخوځي، خو عادت، هغه فطرت، آ، مقصد دا دی چې نه بدلېږي. ځکه تاسو وایو، کل شیء یرجع الی اصله، هر شی اخر خپل اصل ته چه کوي؟ رجوع کوي. اذا کانت طباع طباع سوء. ګر چه با آدمی بزرګ شود لیوه زوی آخیر آ لیوه کیږی اګر که بنی آدمانو سره ستروالی نه شی ځکه چه ده په جبلتی چه کوم اخلاق وی هغی اظهار به ده نه خامخا کیږی نو هغ په جبلت کی دا وی چه آ به چیر پاړ کئ شی به خوری داسې به کئ نو چې جبلتي هغه دا دا فطرت دا وي نو که تۀ کور کې ګډو بيزو سره په دو پيو او شودو باندې ستر کړې کنه بيا به هغه ګډې بيزې چې کله دی د دې قابل شي د خوراک بيا به يې خوري هغه بوډۍ والا هغه ده قتلت شويهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ابن الربيب هغه کيسه يي په هر حال اوس شاه صاحب په دې کې دا یعنی نقلاً او عقلاً نقلاً او عقلاً شاه صاحب دا خبره درته ثابتول غواړي چې د انسانانو جبلیتونه او د انسانانو فطرتونه دا جدا جدا دي چا فطرت څنګه وي او د چا فطرت څنګه وي ورته پښتو کی متل ده عادت مرګی ویری عادت مرګی ویری دینه دا عادت نه مراد اسی عام عادتونه عام عادتونه بدلیږی دا هغه فطریات ورنه ملا دی چه کوم فطری او جبلی عادت وی هغه مرګی ویری یعنی آیو په مرګ سره ختمیږی اسی هغه جبلی عادت ختمیږی نه ځکه صوفیا لیکی خبره اوږدیږی بیا چی دوه قسمه ملکات دی یو ملکات رذیله وی او یو ملکات فاضله وی نو انسان دا د خالی تختی غوندی ده د لامده لرګی غوندی دی دا ماشوم نو ګوره پکار داده چی هغه ملکات فاضله هغه مقصد داده چی سړی ځان کی پیدا کی او دو لیکی چی اول خو دی سړی ګناه کئی نه او که چیرته ونه وشی فورا دی استغفار وی کنی دا ګناه چی دی بار بار کئی نو دا ګناه بیا دی ده ملکه جوړه شی نو چی ملکه یی جوړه شی نو دونه ملکه شی ملکه شی چی ملکه بیا وایی دی ته چی دی دا وصف تی تا مالک جوړ شی که تی بیا دا کیفیت له ځان نه لری کئی نیشی لری کولای نو ځکه دو وایی چی دا ګناهونو سره دی سړی احتیاط کئی داسی نه یی چی هغه ګناه دی یوه ملکه جوړه شی بیا که ته ځان ورنه خلاصی کنه بیا به ځان ورنه خلاص نه کی نو شاه صاحب په دی کی اوس عقلا او نقلا دی دی خبری ثابتول درته غواړی چی جبلیتونه دا مختلف دی دې وجوهاتو په بنا باندې د خلقو په اخلاقو او اعمالو او مراتب الکمال کې هم څه ده اختلاف ده دا خبره درته ثابتوي شه جي هغه يو اوږد حديث ده هغه بيا زه درته ورسره وایم بیا به ډیره مسله نور هم واضح شي باب اختلاف الناس فی جبلتهم دا باب دا په اختلاف تے خلقو کے پا جبلت کے المستوجب لاختلاف اخلاقهم دا جبلت داسی جبلت وی چی دا مستوجب وی لپاره دی اختلاف دی اخلاقو دی دوی او اعمالو دی دوی او مراتبو دی کمال دی دوی والاصل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل په دی کی هغه حدیث مبارک ته چی کوم حضور صلی الله علیه وسلم نه روایت ته حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کړی ده انه قال چی حضور صلی الله علیه وسلم فرمیلا اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه کله چی تاسو دا واورو چی یو غر دا چی د خپل ځای نه زائل شوی ده فصدقوه تاسو دی دی خبر تصدیق کو یعنی دا ممکنه ده و اذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه اکل چی تاسو وارو دا خبره چی یو سړی ده چی د اخلاق هغه جبلت او فطرتی شی نه بدل شوی دی فلا تصدقوا به د دې تصدیق مکو نو دا ممتنع د جبلت بدلیدل دا ممتنع عقلا ندی لیکن ممتنع عادتا دی عادتا دا ممتنع چی جبلیتونه چسی بدل شی فانه یسیر الی ما جبل علیه ځکه چې دی ګرځي دا انسان الی ما په طرف تی اخشی جبل علیه چې په کوم باندې د خلق او په کوم باندې د طبیعت شوی دا په هغه باندې ګرځي اوس تاسو دې نه دا نه کو فهم چې ډېر کله ته چرسي بنګي وي او بیا مقصد چیلې ته لاړ سي بیا هغه خو پرېږدي دا دا خو د ده جبلت ګرځېدلی نه وي دا جبلتي امور نه وي دا جبلتي امور نه جبلتي امور هغه ته ورته وایي جبلي امور دې باندې ډېر خلک نه پوهېږي او ډېر کله ته یو غټ بدمعاش یو لوی صوفي چسي ونه جوړ سي او کله ډیر نیک غوندی سړای شیخ شیخ کیږی ای آرام آ اچانک آرامی توب او پلای خیال سی دا جبلیتونه نی دا ټول کسبی شیونه دی دا بعد الجبلی امور اغه توتای چی فطرتا خلقت پتا کی دی اغه شوی یو سړی فطرتا سخ مزاج وی ایو سړی دا اسی تصنع سره سخ مزاجی چکی پیدا کئی یو سړی فطرتا نرم خوی پيدايش لحاظ سره دا هغه پيدايشي چي کوم جبلي او فطري اخلاق ورنه مراد دي هغه مقصد دا دی چي تبديل کيدل دا مشکل کار ده دا د مشکاة شريف حديث ته کتاب الایمان کې ایک سو تئیس نمبر حدیث تا وقال بل جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا خبردار ان بنی آدم خلقو علی طبقات شتی دا بنی آدمان چی کوم دی دا پیدا کړی شوی دی په مختلف طبقاتو سره فمنهم من یولد مؤمنا ځنی داسی چی پیدا شی مسلمان فذکر الحدیث بطوله بیا دا حدیث اوږد حضور صلی الله علیه وسلم ذکر کړ وذکر طبقاتهم فی الغضب او بیا حضور صلی الله علیه وسلم په انسانانو کی دی غضب طبقات هم بیان کړ وتقاضی الدین او تقاضی د دین د دین اغستل له چا نه یا بیا ورکول د دې مراتب یې بیان کړه بس ده خو حدیث ته اشاره وکړه پوره حدیث داسې ده چې کله تاسو پوره حدیث واورو خود به خود به پته درته ولګي چې دا حدیث په دې خبرې باندې دلالت کوي چې د انسانانو جبلتونه آ مختلف دي ځکه د انسانانو اخلاق او اعمال او مراتب الکمال هم چې دي مختلف دي ا پورا حدیث داسی دا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان بنی آدم خلقوا على طبقات شتى مختلف طبقات بان انسانان پیدا شوی فمنهم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا زن دا حالت وی پیدا جن دا ډیره د خساری خبره ده خدای مو دی ونه محفوظ کی ومنهم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مؤمنا دا لا نیکبختی ده چی اخر کی خدای ورته ایمان نصیب کی قال ابو سعید راوی وائی وذکر الغضب بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غضب درجات ذکر کړ نو دا هغه فطریات دی چی فطرتا یو سړی مسلمان پیدا شوی وی مسلمان مقصد دا چی ژوند تیره مسلمان بیا چی سی مړ شي دا هغه جبلت دغه شای دی دارنګ بیا ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ د غضب طبقات بیان کړ چې غضب چو قسم ده سوچ تکو وذکر الغضب بی غضب طبقات بیان کړ فمنهم من یکون سریع, سریع الغضب زن داسی چې غصه زر ورزی و سریع الفیع غصه ورزی زر خو بیا ختمیگی زر نو دا خو بهتر دغه سړی وی وخيارکم او بهتر دادا من يكون بطيء الغضب سريع الفي چه چیر ورس ډیر وخت نه بعد غصه ورزی روزانه نه چیر ته ډیر وخت نه بعد غصه ورزی او وی بیا سریع الفی ختمیږي زر ختمیږي زر حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې دا بهترین دی تاسو دا و شرارکم او پتاسو کی بدترین اغدا من یکونو سریع الغضب چو غصه زر ورزی او بیا سم د اوښ زوی وي پۀ په زړۀ کې ساتي بتي الفی او ختمېږي وروستو دا بدترین ده نو ګوره غضب درجات ذکر کړه دا هغه فطریات دي دا جبلتونه دي نو چې کوم په کوم سړی په کوم جبلت پیدا وي بس اکه شان به وي په کې که دا بیا وایي کنه چې زه نه کوم غصه نه کوم خو بیا به ورنه وشي ولې جبلت پۀ جبلت کې وي فطرت کې وي. او بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمیلا قال اتقوا الغضب اتقوا الغضب تاسو دی غضب نه ځان ساتو یا فانه جمره علی قلب ابن آدم دا داسی وی لکه دی بن آدم پزړه باندې سکروټه کیری الا ترون الى انتفاخ اوداجه تنګوره چې څنګه درګونه اوداج عوض جانه دا رګونه څنګه څه وي وپړسیږي چې سړي ته غصه ورشي وحمرت عینیه او څنګه یې سرې سترګې وخیژي دا ننه اور پیدا شي په وجود کې سم اور نو اور اول اول هغه ځای سوځوي چې کوم ځای بلیږي هغه وروسته چې کوم ورسره نږدې هغه ته اثر ورکوي فمن احس بشیء من ذلک چاته چې غصه ورشي نور حدیثو کې بیا رادرمی سړی دی او دس وکي اعوذ بالله دی وایي دلته رادرمی فلیستجی ولیتلبد بالارض بیا دی مقصد دا دی چې اړخ ولګي ځمکې سره دی داسې لازق سي ځمکې کې عجز پروت وي خضوع پروت وي ولاړ وي سړی دی کینی ناس وي سړی دی څه سي ملاس شي اعوذ بالله دی وایي زر دی اودس وکي یخې اوبه دی وسکي اور مړ شي بیا راوی وائی قال ابو سعید راوی وائی تقاضی دی دین ذکر کړ دین یو دین چاته ورکول دی چی سوک درنه وغواړي ورکه دین او بل بیا چی چا تر باندې دین وی بیا هغه ورته ادا کول دی نو بیا دین مسئلہ ذکر کړه فقال منکم من یکون حسن القضاء تاسو کې ځنه داسی چې اخ قضا کې خوی یعنی چې قرضه دی په زره درکې